الواجب لكن تالي باطل فالمقدمه مثله وجد بطلان تالي خو ظاهره ده زکا توحید دی واجب سبحانه اغه ثابت ده په براهین قطعیه سره چې اسماء د باری تعالی دا عبارت ده له صفاتو د باری تعالی نه صفات د باری تعالی هغه متعدد راغلي دي علم د الله تعالی ځان ته صفت ده قدرت د الله تعالی ځان ته صفت ده دارنګ علیم او قدیر د دې لپاره اسمان دي نو خبره دا سولا چې کچیرته دا اسم او مسما عین یو شی وګرځول سي نو په اسماء او صفاتو د باري تعالی کي خو تعدد ده که د عين مسميٰ سي نو لازم به سي تعدد په ذات د واجب سبحانه کي او وجه د بطلانو تعلي خو موږ او تاسي زده کړه چي وحدانيت د الله تعالی په براهين قطعيو سره ثابت ده روسته به راسي دا دليل د تاسي څه ذهن واخيست ما وویلې چې د دغه قول ثاني د پاره پرون موږ او تاسې تقریبا څلور دلائل ذکر کړي وو پنځم دليل ورته نن ذکر کړي هغه دليل بنا ده په نمد د قياس استثنائي رفعي سره دليل دسې ویلی ده چې په مابين د اسم او د مسما کې عينيت نه ده راغلی بلکې غيريت راغلی ده والا که چېرته د دې په مابین کې عینیت ومنو فیلزم التعدد فی الواجب لکن تالي باطل فالمقدمه مثله وجه د بطلان تالي خو ظاهره ده ځکه توحید د واجب سبحانه ثابت ده په براهین قطعیو سره وجه د ملازمه دا څه لازمه ده که چېرته موږ قول د عینیت وکو بین الاسم والمسمى نو بیا به تعدد په واجب کې راسي وی وجه د ملازمه دا ده چې صفات د باری تعالی دا هغه اسماء د واجب سبحانه دي نو اوس کچیرته موږ قول په دې باندې وکړو چې اسم عین مسما ده صفات د باری تعالی خو متعدد دي نو بیا به په دې مسما او واجب کې تعدد راسي او تعدد د باری تعالی دا محال د لکه موږ په بطلانو تعالی کې ذکر کړم نو وبيايئ چې حق قول په دې قولينو کې قول ثاني ده نو د اول قول دې هغه دلائلو نه به جواب وکړئ نو پرون موږ اول قول څه ذکر کړی وو چې په مابین د اسم او د مسما کې عینیت ده درې دلایل ویلی وو او ولې ویلې وو چې که عین نه وای لما امر الله بتسبیح اسم الرب دویمې ویلې وو چې لا که چېرته په مابین د اسم او مسما کې عینیت نه وای لما قال الله عز وجل ما تعبدون الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم او دریم دلیل پرون ویلې وو چې که چېرته د اسم او د مسما په مابین کې عینیت را نسی یو شی ونه ګرځي لازم به سي حدوث د صفاتو د باری تعالی ځکه صفات د باری تعالی دا اسماء د باری تعالی دي نو اوس کچیرته دا تعین نه ګرځي خو معنی به دا وي چې د هغه نه بغیر وي نو د غیریت مطلب دا چې ذات د باری تعالی مسما قدیمه اسماء او صفات د باری تعالی حادثه لازم څه حدوث د صفاتو د واجب تعالی او دا مستلزم د خلوه د واجب سبحانه لره له صفت الکمال نه په ازل کې دا مستلزم ده پرون په دلیل پیسې وای نو تاسو بل دینه جواب وکئ د لومبي دلیل نه جواب دارا چې الله تعالی چې امر په تسبیح د اسم الرب سره کړی دا دا دلیل د عینیت نه ده دا الله تعالی د یوې نقطې لپاره کړی ده هغه نقطه دا ده چې الله تعالی امر په تسبیح سره کړی ده فسبح او تسبیح دا یو نوع د ذکر ده او ذکر دا راځي په زړه سره ذکر دا کېدلی شي په زړه سره دا له باب الاعتقاد نه ده اعتقاد معنی څه وي چې عقد او جزم قلبي په یو شی باندې راسي خو کله چې دلته مسله د تقدیس کله چې دلته مسله د تنزیه کله چې دلته مسله د جلال او د عظمت د الله وا نو الله نبی کریم علیه السلام ته وویل چې په دې کې صرف دغه جزم قلبي کافی نه ده چې ترسو پوری توافق او تطابق د دې لسان لدی جنان سره نوی راغلی نو لکه څنګه چې د تا په زړه کې تنزیه او تقدیس دی الله وی په زبې بندم هغه نوم دی الله یادوه لیوافق اللسان مع الجنان د دغې نکتې لپاره الله تعالی فسبح باسم ویلې نو اسم چون کې په لسان یادېږي چې موافقت بین اللسان والجنان راسي نو د دې لپاره الله تعالی وویل فسبح باسم ربک دا مطلب نه ده چې دا مسمّی عین اسم ده، اسم عین مسمّی ده، نو یادول د اسم ده، یادول د مسمّی یې د دې دپاره واجب سبحانه نه ده ویلی، نو په دې سره د تاسې استدلال تام نه ده. که ته یې چې بیا به الله تعالی دا خبره نه وکړي چې ما تعبدون الا اسماء سميتموها ځکه چې د اسم او مسما غیریت وای نو عبادت خو د مسما کېدلی سي عبادت خو د اسم نسی کېدلی الله بیا ولی اسم ذکر کاو نو لدینه به تاسو جواب وکئ چې صاحبہ دا خو الله تعالی تردید د کافرانو کړی دا الله تعالی کافرانو ته خطاب کوي چې ای ظالمانو تاسو صرف په نوموب چې روان یې د مسما له سره حقیقت ستنه تاسو سره په په نوم سره روان یی ا د مسمای له سره حقیقت ستنه که تاسو عبادت کوی فائدہ نسی درکولای او که تاسو عبادت پرېګدی مخالفت کوی هغه تاسو ته ضرر نسی رسولای نه مالک د نفع دی او نه مالک د ضرر دی نو د مسمای او معبود خو وی د سی ذات چې هغه مالک د نفع وی او مالک د ضرر وی کتابداري وی اطاعت کوي تا ته ګټه رسي او کچیرته مخالفت کوي ضرر درته رسي نو دیغو خو هیڅ حقیقت هم نسته صرف هغه نوم چې روان یې لکه ګوره یو سړی یې د پیاز په ټوکې راواخیسته دو ویل چې څه خایسته بهترینه غوخه دا او په شوق باندې وخوړه نو د صرف نو بیا عرفن ویل کیږي چې ما اکله الا اسم اللحم صرف هغه نوم دی غوخي ورته یې کیو نو حقیقت او ماهیت دی غوخي خود نه د خوړلای هغه کې هغه د غوښې لذت وو هغه د غوښې حقیقت او قوت وکې نه نو دغه سي الله رب العزت یې چې دغه کافران چې کانو ته سجدي لګي او بوتانو ته سجدي لګي دا سره په دینوم کې روان دي ماهیت او حقیقت هغه د معبود په دکی لسره ستنه نه مالک د نفع ده نه مالک د ضرر ده دا خو الله تعالی تردید د کافرانو کړی ده دا خو دا مطلب نه ده چې دا اسم عین مسما ده، نو ځکه الله تعالی له مسما نه تعبیر په اسم وکړ چې یو شی ده، دا مطلب نه ده، دا خو الله تعالی دې هغوی رد کړی ده، نو دغه نو په دې قول سم په دې قول سرم استدلال غیر تام ده او کته یې چې دریم دلیل چې که غیر اومنه نو بیا لازمیږي حدوث د صفاتو زیم نه لازمیږي زیم چې صفاتو کې دوه جهته دي او دوه مرتبه دي یوې جهت د الفاظو ده دویمې جهت د مدلولاتو ده یا به الفاظ دیګر یوه مرتبه د عنواناتو ده دویمه مرتبه د معنوناتو ده نو زیامه چې دغه اسم چې راغلی ده دا له قبلې د اصوات او حروف نه راغلی ده دا په مرتبه د عنوان کې ده دا عنوان د الله لپاره صفت نه ده په پیګي که د دې حدوث راغلی وي اس پروام نه کوي صفت دی واجب سبحانه دی پاره مرتبه د معنونات ده مرتبه د دې د مدلول او د معنا ده او هغه د واجب سبحانه دی پاره صفت ده او دیغه د پاره مسله رسته را روانه ده د صفات د باری تعالی نه عین د لذات د واجب سبحانه سره او نه غیر د لذات د واجب سبحانه نه نو بنا په دې بندې د تاسې دغه یو استدلال هم صحیح نه سو نو قول ثانی دا قول راجح قول اولی دا قول مرجوح راسي صاحبانو څلرم مبحث ته څلرم مبحث هغه موږ تاسو ویلو په لفظ دی الله کې ده نو بیا چې لکه څنګه چې په ذات دی الله تعالی کې عقول متحیر دي لکه رشید البیان والا ویل دي چې نه جسم نه جوهر ده نه عرض نه مصور ده نه بالا او نه پایین ده نه یسار او نه یمین ده وقل په ذات دی واجب کې متحیر دي نه جسمیت دی الله د پاره ثابت ده نه جوهریت ورته ثابت ده نه عرضیت ورته ثابت ده نو عقل متحیر دي چې ذات الله تعالی هغه به څه شي وي او دا رنګ نه د لپاره په جهات ستو کې یو جهات ثابت دي شي نو لکه څنګه چې په ذات دی الله کې عقول متحیر دي هاذ القياس هغه اسم چې دغه الله د ذات لپاره وضع شوی ده په دې کې معقول متحیر دي نو علما په لفظ دی الله کې دوه فريقه سوي دي د یو فريق را ده ده چې لفظ دی الله وضع شوی ده لپاره د مفهوم کلیه چې المعبود بالحق د دغه عام مفهوم د پاره الله تعالی وځه سوی ده او دویم قول دا ده چې لفظ د الله تعالی دا عالم شخص ده وځه سوی د لپاره د ذات معینه مشخصه دی واجب سبحانه اول فریق د خپل دعوی د اثبات لپاره دوه دلیل ویل دي اول دلیل د دوی بنا ده په نمد د قیاس استثنایی رفعی سره نو د سی ویل دي چې لفظ د الله دا وضع لپاره د مفهوم کلیه ده عالم شخص نه ده والا فيلزم تعقل الواجب وتصور الواجب لكن تالي باطل فالمقدمه مثله وجد بطلان تالي تعقل دی واجب نسی کېدلی ځکه سلم کې موږ قانون ویلې ده چې لا يتصور ذات دی باری تعالی متصور نه ده لا يتصور ذات دی باری تعالی متصور نه ده او وجد ملازمه دا څه لازمه ده چې کله پس دی الله علم کو لازم به سي تصور او تعقل دی واجب وی وجد ملازمه دا ده چې قانون او ضابطه په وضع دی اعلامو کې دا ده چې ته دی یو چا دی لپاره نوم وضع کړي نو اول به دی هغه مسما تصور کړي بیا به د هغه لپاره دغه نوم ګدې مثلا زید په یو چا باندې ته نوم ګدې نو اول به د هغه صورت ذهن ته راوړي چې دا زید د هغه لپاره نوم ده بیا به وروسته د هغه نه وایي چې دا د دې شخص لپاره نوم وګرځیده نو اول به د شی تصور کوي رسته بیا د یغې د پاره نوم ګدی او تصور دی واجب سبحانه خو باطل ده دویم دلیل دا ویل ده چې صاحب دا خبره اومنه چې لفظ د الله وضع ده لپاره د مفهوم کلیه عالم شخص نه ده والا فيلزم اللغويه في كلام الله عز وجل لكن تالي باطل فالمقدمه مثله لغویت به په کلام دی باری تعالی کې راسي وجه د بطلانو تعالی خو ظاهره ده ځکه کلام دی باری د افصح الكلام ده خالی د لغویت نه او وجه د ملازمه دا څه لازمه ده چې بیا به اغا لغو کلام وګرځي کلام دی باری تعالی وی وجه د ملازمه ده ده چې سوره اخلاص کې مګیا یو قل هو الله احد نو الله مبتدا ده احدن دیغه دی پاره خبر ده الله مبتدا ده احد د هغه لپاره خبر ده که الله علم وګرځوي نو په عالم کې وحدت وی کنه یوالی وی کنه نو چې کله په عالم کې وحدت راغی رسته دی لغې نه ویلې احدنا لغې نه وحدت یوالی مستفاد سه نو مآل د محمول او د موضوع یو وګرځیده یا اسانه تعبیر محمول عین موضوع وګرځیدله او چې محمول عین موضوع وي دې ته په اصطلاح د فن منطق کې څه ویل کېږي حمل اولی حمل اولی متعلق د مناطقو فیصله دا ده چې حمل اولی دا اگر که په جمله جایز خدا خو لیکن مفید دی فائدې ده چې مفید دی فائدې ونه ګرځي د لغو څه کنه نو لغویت په کلام دی باری تعالی کې لازمیږي نو دا دوه دلیله هغه په دې باندې راغله چې لفظ دی الله وضع لپاره د مفهوم کلیه ده دا عالم شخص نه د لپاره دی واجب سبحانه ته په دې خبره و پیدې ځین کې کې نهسته دویم قول دا ده چې لفظ دی الله دا عالم شخص ده وضع لپاره دی مفهوم کلیه نه ده دوی صرف یو دلیل ویلی ده او د دوی دلیلم بنا ده په نمد قیاس استثنایی رفعی سره ویلي دي چې لفظ د الله دا علم ده که وضع د مفهوم کلی دی پاره کې نو لما افاد کلمه التوحید التوحید لكن تالي باطل فالمقدمه مثله وجد بطلان نو دلیل دا ده چې بیا به کلمه د توحید مفیده د توحید نسی تالي باطل مقدم مثل وجه د بطلان تالي وی کلمه د توحید خو وضع سوې ده لافاده التوحید چې د دینه به توحید حاصلېږي وجه د ملازمه دا څه لازمه ده چې بیا به کلمه د توحید مفیده د توحید نسی وی وجه د ملازمه دا ده چې کله تا لا اله وویل زه له تا نه دا پوښتنه کوم چې په لا اله کې د اله نه هغه معبود حق اخلي که معبود باطل اخلي که ته یې چې له اله نه زه معبود باطل اخلم د سې یا ما چې لا اله معبود باطل سره ستنه او نه موجود شوی دی نو دا خو صراحتن کې زبده ولی الها باطله څومره زیات مخکې او څومره اوس دي دلات سجدي دوی کولې کنه منات سجدي دوی کولې کنه عزا دي پاره نو لنډه دا ده چې الها باطله خو ډیر دي او کته یې چې نه د اله نه زه اخلم معبود حقا نو د اله نه د واخسته معبود حقا او رسته الا الله کې هغه د معلم نه ک هغه د وضع کله لپاره د مفهوم کلی او مفهوم کلی عبارت د معبود حقنا نو د کلمې د توحید معنی څه سوله لا اله نست معبود حقا الا الله مگر دغه معبود حق ده نو استثناء د شی د خپل نفس نه راغله کنه یوا استثناء د شی د خپل نفس نه باطله ده ځکه نو حد قانون یی چې په مابین د مستثنا او مستثنا منه کې به مغایرت وي او دلته خو عینیت او یواله راغی علاوه له دې نه دا ده چې په الا الله ټکی سره د موږ مقصود څه ده یو الله ثابت کو په الا الله ټکی سره د موږ مقصود څه ده چې یو الله ثابت کو نو چې کله تا دا وزه د مفهوم کلی دی پاره ک په مفهوم کلی کې تکسر وی او که وحدت یا یې کنه دا وجه کومې ده په مفهوم کلی کې هغه کثرت وي نو ګوره موږ ثابتاو یو الله تعالی او دلته په دې کې کثرت راغی ډیرم ثابت کړل نو کلمه د توحید مفیده د توحید سوا نه حالان کې دا علما وضع کړي لپاره د افاده د توحید ده ان کدی موږ خبره تسلیم کې چې لفظ د الله علم وګرځوي هیڅ استحاله نشته ځکه موږ یو چې لا اله کې د اله نه موږ اخلو مفهوم کلی معبود حقه په الا الله سره موږ اخلو فرد معینه مشخصه فرد معینه مشخصه نو موږ یو چې لا اله نست معبود حقا الا الله مگر د غزات معینه مشخصه دی واجب سبحانه ده دا دی هغه نه یو فرد راغلی ده نو ګوره استثناء د شی له نفس نم رانغلله کیزه بم رانغی کلمه د توحید مفیده د توحید مو ګرځیدله نو معلومه شوله چې لفظ د الله د عالم ده وضع لپاره د مفهوم کلیه نه ده په دې مسلې کې صاحبانو دا قول ثانی دا راجح ده او قول اولی دا قول مرجوح ده نو یغو دو دلائل ویلو یو دلیل یې غوی دا ذکر کړی وو چې لفظ د الله علم نه ده کنا لازمی کی تعقل دی واجبه تصور دی واجبه ځکه قاعده په وزر د اعلامو کې دا ده چې دغه ته دی یو چا دی پاره نوم وځکه نو اول به دیغه تعقل او تصور کې بیا برسته دیغه دی پاره نوم ګدی زم دا ټیک ده د قاعده په وضع د عالم کې دا ده چې اول به دیغه تصور کې بیا بلېغې نه رسته نوم ورته ګدې خو دا الته چې کله دغه وضع د عالم بشر کې او د الله عز وجل لپاره دغه نوم هغه عباد وضع کړی دا هغه بشر وضع کړی دا نه دا نو خو الله تعالی هغه په خپل ځان د پاره وضع کړی دا بیا مخلوق ته خودلې دا یا په طریقې د الهام او یا په طریقې د وحی او یا په طریقې د خلق الاصوات کما هو رأی المحققین به هر کیف نو دا قاعده زمنم چې کله ته دی یو چا د پاره نوم غده اول به تصور کوي بیا به نوم ورته غده په ذهن کې به راوړي بیا به نوم ورته غده خو دا الته چې دا وضع د عالم تکه دغه وضع د عالم هغه خو د واجب د پاره بشر نه ده کړي نو له دې وجې نه دغه دلیل د تا غیر تام ده په دې سره دعوه نه ثابتېږي او که ته دویمه خبره کوې چې بیا خو په الله احدن کې حمل نه صحیح کېږي زیم چې دا حمل خو په هغه تقدیر باندې ده دا حمل خو په هغه تقدیر باندې ده چې کله دغه احدن خبر لپاره دی الله کو ولیکن په دې کې یو بل احتمال موجود ده چې الله دې مبدل منه وي او دغه احدون دې دېغه نه بدل وي نو چې کله هغه مبدل منه او بدل شلو نو دې بدل او دې مبدل منه په مابین کې حمل وي نو چې حمل را نغې لغویت دې حمل چیرته راغی حمل اولی چیرته وګرځیدا کوئی سولې کنه او یا اسانه جواب وکړي چې ګوره لفظ د احدن دا زیام چې محمول د ورځ په الله هو باندې خو لغویت نه دراغله لغویت به الته که معنا یې ووي ولیکن معنا خو یو نه ده کنه ځکه الله علم ده لدينا وحدت او یوالي مستفاد ده او د غرست احد د غرست احدونم چې ذکر کړی دا احد په دې معنی باندې نه ده چې انه واحد لا اثنان ځکه د یوالي معنی معلومه شو له علم نه نو احد په څه معنی باندې ده نو د احد معنی دا ده چې د یکتا ده یکتا معنی ده چې انه غیر مبعض ولا مجزي دی قابل د تبعیض نه ده دی قابل د تجزیه نه ده بیلیږي نه یکتا ده په پیګي او یا مګا یو چې احد هغه په معنا د دې بند ده چې لا نظیر له ولا مثل له د الله د لپاره مثل نه دراغلی نو ګوره یواله معلوم څه لفظ د الله او د عالم نه احد دا په دې معنا نه اخلو چې انه واحد لا اثنان بلکې دا یا اخلو مګه په معنا د دې چې انه غیر مبعض ولا مجزینا او یا مګه دا اخلو په معنا د دې چې لا مثل ولا نظیر له نو د یو د پاره یو معنا راغله د بل د پاره بل معنا راغله نو عقد نو حمل اولی لسره ګرځیدل نه ده محمول عین موضوع لسره ګرځیدلې نه ده لغویت په کلام دی باری تعالی کې راغلی نه ده نو دغه دلیل مقابل استدلال نه ده نو قول اولی قول مرجوح قول ثانوی دا قول راجح الرحمن